او هغه زنانه هم پتا سو حرام دي چې د بل په نکاح کې وي البته هغه خزي حرام نه دي چې په جنگ کې ستاسو لاس لراشي دا د الله قانون دی او د دې پابندي په تاسو باندې لازم کړی شوی دا د دین سیوا چې څومره خزیدي دا غوي حاصلول د خپل مالونو یعنی مہرونو په ذریعہ ستاسو د پاره حلال کړی شوی دی خو په دې شرط چې هغه د نکاح په قله کې محفوظي وساتای نه دا چې به نکاح پرې تش خپل شهوتونه پوره کوي بیا چې تاسو دا غوینه د کوروالی مزه واخلئ نو په بدله کې ورلا خپل مہرونه د فرض په حیثیت سره ورکړي البته که دا مہر مقررول نو رستو ستاسو په مینس کې په خپل رضا سره څه خبري وشي په هغه کې هیڅ ګناه نشته الله د هر څه نه خبر دی او په هر څه پوه دی